سوره هود دی سر کې داوا داوا چې تاسو د هیچ عبادت مکوئ که کوې نو د یو الله کوې د غیر الله عبادت مکوې په دې خلکو باندې دا خبره بده ولګېده چې دا خبرې تا اوس شروع کړې دا مسلې دې راته اوس بیان کړې د مخکینو زمونږ او پلار او نیکونو به سوې نو قرآن مجید ورته دلایل بیانې نقلی نمونې چې خدای په خیر کې پخوا نه دا خبرې شوي دي نوح علیه السلام دا مسله کړې ده هود علیه السلام دا مسله کړې ده که پوهیږی پوه شی که نه پوهیږی راشه بله واقع واورئ حضرت صالح علیه السلام چې الله خپل قوم ته راولیږه سمودیانو ته نو همدقه مسله یې ورته وکړه و الی سموده راولیږه موږ سمود قوم ته و الی سموده راولیږه موږ سمود قوم ته اخاهم رور د هغوی صالحا چې هغه صالح علیه السلام حضرت صالح چې راغی نو قال دی صالح علیه السلام ورته ووی یا قوم اعبد الله ای زما قومه تاسو د یو الله عبادت وکړئ ای زما قومه تاسو د یو الله عبادت وکړئ ما لکم نشته د ستاسو دپاره من اله یو معبود برحق لایق د عبادت غیره بغیر د هغه نه د الله نه بغیر ستاسو د پاره ګورې بل معبود نشته دی همدقه یو الله دی یو الله ولی دی دا نور ولی نه دی وی د الله کارنامې شته دی او د نور نو کارنامې نشته دوی څه کړي دي چرته غرې پیدا کړی دی چرته یو دشته پیدا کړی ده چرته اسمانې پیدا کړی دی هو انشأکم دغه الله پیدا کړی تاسو هو انشأکم دغه الله تاسو پیدا کړی من الارض د ځمکینا ګوره الله دومره مهربان او قدرت والا دی چې د ځمکې نه تاسو پیدا کړی د ځمکې نه پیدا کړي یې څه مطلب دا ځینې استادان خو به ځان اسان خلاص کړي لکه مظلم دلته ځان اسان خلاص کړی دی د ځمکې نه موږ څنګه پیدا یو وی موږ د آدم علیه السلام نه پیدا یو او آدم علیه السلام د ځمکې نه پیدا و یاد خیال دی موږ چا نه پیدا یو چې سلسله شروع شي د آدم علیه السلام نه او آدم د څه نه پیدا و دا خاورې نه د ځمکې نه لیکن نور استادان وایي نه نه نه مړه دې ته ضرورت نشته دی زه په خپله ډارک د ځمکې نه پیدا یم ته په خپله ډارک د ځمکې نه پیدا یې ولې زه پیدا یم د هر سړي تخم منی ده او منی د چا نه راځي د انسان نه او منی دا ګورې د ټول بدن دغه خلاصه یي دغه د بدن دا کم طاقت چې دی دا د څه نه دغه شوی دی د غذا نه دا تاسو غنمو ډوډۍ وخوړله دا هم ټیپر وخوړل دا هم ټماټر وخوړل د دې نه پیدا وه او غنم د څه نه پیدا دي خاورې نه که نه د څه نه پیدا دي خو همدغه خاورې نه غنم روزي او دغه شي نو هر یو سړی وروره د خاورې نه پیدا دی هو انشاکم دقی الله تاسو پیدا کړی من الارض د ځمکې نه کم سړی چې خپل اصل پسې ځي الله هغه کامیابوي کم سړی چې د خپل اصل خلاف کوي د هغه سره ناکامیابی وي ښه زمونږ او ستاسو دوستانو اصل چې دی هغه دغه دی ځمکه ده په ځمکه کې تکبر دی که عاجزي ده ځمکه وهی څه نه وی هر څه به کوې څه نه وی دقسې عاجزي موږ به چې واړو مسله داسې نه ده خو موږ به چې واړو هغه چونکې هغه هغه وخت کې ماحول ټول د دینو نو چې چا به ځمکه وهله هسې ویه لکه ځمکه مه وهه دا زمونږ مور ده مطلب دا دی پیدا شوی د دې نه یو واستعمرکم او الله باد کړی تاسو فیها په دې ځمکه کې واستعمرکم الله آباد کړی تاسو فیها په دې ځمکه کې که د واستعمره معناو کې آبادول هم صحیح ده الله آباد کړی تاسو په دې ځمکه کې او که داسې وایې چې واستعمرکم او الله ډیر عمر درکړی تاسو له فیها په دې ځمکه کې واقعي دا سمودیان نه دي مړه سمودیانو دغه چې دی اکثر عمر د درې سوو نه برو درې سوه کالو نه واستعمرکم الله آباد کړی تاسو یا الله ډیر عمر درکړی تاسو په دې ځمکه کې نو کول څه پکار دي فاستغفروه تاسو بخنه د الله نه وغواړئ د تیرو ګناهونو د الله نه بخنه وغواړئ او ثم توبو بیا رجوع کې آینده د پاره الیه دی الله ته ان ربی یقینا رب زما چې دی قریب هغه نږدې دی رب خپل بنده ته د خپل شان مناسب نږدې دی او مجیب قبلونکی دی روره که دعا تې غواړې دعا قبلی که عبادت یې کې عبادت قبلی دی واپس را پاسېدل وا صالحه دا دې څه وکړو دا خبرې کې مونږ خو ستا نه امیدونه وو چې ته به زمونږ د درمسالونو قدر کې او عزت پکې او د دې بوتانو خدمت پکې دا دې څه ووې قالو نو دوی ورته ووی یا صالحو ای صالحه قد, کن قد کنت فینا یقینا وی ته په موږ کې مرجوون چې ستانه امید کولی شو قد کنت یقینا وی ته فینا په موږ کې مرجوون چې ستانه امید کولی شو موږ خو ستانه ډېر امیدونه و چې ته به زموږ د درمسالونو او د دې بوتانو خدمتونه کې دا څه دی قبل هذا مخکې د دینا دا خبرې چې تعالی شروع کړې نه وي او بیا ورته څه وایې نو زمونږ دا مشران نه پوهېدل نو ولې دا پلاران او نیکونه زمونږ نه پوهېدل نو مونږ وایي که پوهېدل او که نه پوهېدل چې یو سړی په موس نه پوهېږي په بل څه نه پوهېږي نه ناپوهه نه شو اتنهانا آیا ته مونږه منې کوې اتنهانا آیا ته مونږه منې کوې ان نعبده چې مونږ عبادت وکړو ما د هغې چا یعبدو آباؤنا چې عبادت به کولو د هغې پلارانو زمونږه زمونږ مشرانو به چې د چا عبادت کو د هغه عبادت نه مونږ منې کوي اتنهانا یا ته مونږ منې کې ان نعبده د دې خبرې نه چې مونږ عبادت وکړو ما د هغه چا یعبدو آباؤنا چې عبادت به کولو د هغې پلارانو زمونږ و اننا او یقینا مونږ چې یو لفی شک مونږ په شک کې یو مما د هغې خبرې نه تدعونا چې ته موږ رابلې الیه هغې ته خو داسې شک نه دی مریب چې هغه شک واقع اچوونکې په شک کې دی قال نو صالح علیه السلام ورته وایي یا قومې ای زما قومه ارائیتم تاسو خبر را کې ماته ان کنتو علی بینتن کچریمز په واضح دلیل من ربی د طرفه د رب زمانه زه چې درته کومه مسله کوم او د دقې مسلې ما سره د الله د طرف نه واضح دلیلی یو و آتانی منه او الله راکړي ما ته د خپل طرف نه رحمتا رحمت نبوت الله راته نبوت هم راکړی دی او الله چې دی ما ته واضح دلیل هم د دې مسلې راکړی دی او زه بیا هم دا پرېږدم او تاسو ته نه بیانوم نو د خپل رب نه به مې څوک خلاص کی فمن ینصروني څوک دی چې زما نصرت وکړي او ما خلاص کی من الله د الله د عذاب نه ان عصیته کما نافرمانی وکړه د هغه تاسو ما ته راځه خپل قوم سره یو ځای شه او دا خبرې مه کوه فما تزیدوننی تاسو به زیات نه کې مالا غیر تخصیر بغیر د تاوان نه تاوان به راکې خو دغه فیدې راته نشي رسولی دی ورته وې ښځه چلو د خپل نبوت ته ما سره یو ښکاره دلیل دی زه د خپل نبوت دلیل راته ښکاره که چې ته د الله پیغمبرې وی څه دلیل وی دا پورې دا شنه تیږه نه ده دا غر چې موږ ورته ګورو او دا اوچوي پړق اوچوي او د هغې نه د لسو میاشتو بلار به اوښه روزي نو به دې منو وی ښه صالح علیه السلام الله ته سوال کوي جړا کوي سوالونه سوالونه چې ربه زما دا دغه دی چې دا قوم ایمان راوړي د دوی د هدایت لپاره ربه د دوی دا خبره دغه کې چې دا سوالونه یې کول کول چې پړق د وچاودېده او د دغه نه ترې دغه رووته د لسو میاشتو بلار به وخه وایي ښه ټیک ده چې تاسو خو فرمانونه کول چې داسې وکړه او داسې وکړه خو ګورې یو زما د باندې پابندي ده دا ستاسو اوبه نه دي یو ورځ به د دې وي تاسو به وله نه راځئ او بله ورځ به ستاسو وي دا به وله نه راځي خ و یا قوم ای زما قوم هذه ناقت الله دا د اوخه د الله دا د اوخه د الله دا ټکی ولی وی دا د الله اوخه ده هر شی د الله دی وی دا اضافت چې وکړو نو په داسې په دې کې مطلب دا دی د هغې عزت دی ښه عزت د شان لویوالی دی لکه تاسو خانه کعبې ته څه وایې بیت الله د الله کور مطلب دا دی د هغې د عزت لپاره وی نو دا د الله اوښه ده لکم آیتا ستاسو د پاره د نښه د الله د قدرت فذروها تاسو پرېږدی ده چې د چا په فصل ورځي کنان نه به پکې نه وایې تاکل چې دا خوراک کوي فی فی الارض فی ارض الله په ځمکه د الله کې ولا تمسوها تاسو مه رسوئ دې ته بسوء ضرر ولې که ضرر هم ورته ورسو فیاخذکم وبنیسي تاسو له عذاب قریب عذاب نږدې فعقروها نو دوی ووهله هغه اوښه هغه یو بدماش ورته تیار کړی و که نه قضار او هغه چې د غره نه له اوښه را روانه وه دې ورته ورپاسېده او په خپو باندې وواله مړه یې کړه فعقروها نو دوی ووهله هغه اوښه اوهو دا هم څه وکړه بدبختو صالح علیه السلام ورته وایي د الله په حکم چې زه درې ورځې پس د باندې عذاب راځي مطلب د دې دا و چې که د عذاب نښې وویني کیدی شي دوی توبه وباسي وایي څنګه وایي اوله ورځ نه ده لکه موږ وایي سبا ده اوله ورځ به دا ستاسو مخونه زیړي دا به نښه د دې وي چې عذاب راځي چې هغه سبا شو ټولو خلکو مخونه زیړو بیا هم توبه نه وباسي دویمه دغه دا ده چې مخونه به هم سري کیدی شي توبه وباسي هغه مخونه چې تک سرو سار را پاسېدو بیا دغه درېیمه ورځ به هم دی مخونه به هم تک توري چې درېیمه ورځ شوه واقع تورو ورپسې په څلورمه ورځ به د باندې دغه راځي عذاب راځي څوک داسې ښیي چې زیارت جمعه خالی څوک داسې ښیي چې نه چهارشنبه زیارت جمعه نو عذاب پې یا د اتوار پر ورځ راغلی دی یا د هفتې پر ورځ فاقروها نو دوی ووهل هغه وخه فقال نو ده ورته ووی تمتعو تاسو فیدې اخلی فی دارکم په دې خپل وطن کې فی دارکم په کور ستاسو کې په خپل وطن کې ثلاثه ایام درې ورځې ذالک وعد دا یو وعده ده غیر مکذوب چې په هغې کې دروغ نه دی ویل شوی فلما جا امرنا کله چې راغې حکم زمون نجینا صالحا موږ نجات ورکړ صالح علیه السلام ته والذین آمنو او هغه خلکو ته چې هغوی ایمان راوړی ماهو د ده سره دا نجات می وله ولی ورکو برحمت ان په سبب او په وجه د رحمت منا د طرفه زمونږ نه دا زما یو رحمت په دوی ومن خزي یومئذ او د شرمندګۍ د دغې ورځې نه مې وله نجات ورک ان ربک یقینا رب ستا چې دی هو القوي العزیز هغه طاقتور او غالبه دی واخذ الذین ښه چې څلورمه ورځ شوه نو د بره نه پې حضرت جبریل یو هیبتناک اواز وکړو او د لاندې نه زلزله پې رالله نو واخذ الذین ونیو هغې خلکو له ظلمو چې هغوی ظلم کړی و ونیو دوی له چا اصویحتو چغې د اصیحت راوالی او د اخذه د پاره فاعل کې او الذین د مفعول کې اونیو هغه خلکو له چې هغوی ظلم کړیو چا ونیو اصیحت و اواز چغې فاصبحو نو دوی وګرځېدل فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاسمینا پړمخې پراته ټول داسې جارو شو طالبان وی من اوله الى آخره دا اول نه تر اخره پورې چې نوم یې پاتې نشو که لم یغنو لکه چې هغوی نو اوسېدلې فیها په دغه ځمکه کې که لم یغنو لکه تا به وي چې دوی نو اوسېدلې فیها په دا کورونو کې الا خبر شي ان سموده یقینا سمود قوم چې د کفرو ربهم هغوی کفر کړی په خپل رب الا خبر شی بعدا هلاکت دی لسموده لپاره د سمود قوم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي ربه خپل رحم په موږ باندې وکړي ربه ته زموږ د حالات اصلاح ربا ته زمونږ د حالاتو اصلاح وکړي ربا عقیده زمونږ درست کړي ربا اعمال زمونږ درست کړي ربا معاملات زمونږ درست کړي ربا اخلاق زمونږ درست کړي ربا خپل توفیق زمونږ سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم ربا صحیح پوهه کړي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 وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي ربه ته ورته شفا کامله ورکړي ربه ته ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو بچي خپل خپلوان په سفر باندې دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله یې هلته کامیاب کړي روغ جوړې راولي عمرو له خلک تللي دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک د هغوی اعمال قبول کړي کومې دعاګانې کوي الله د هغوی په دعاګانو کې موږ له هم برخه راکړي الله یې خپلو بچو ته روغ جوړ راولي د بازار خلکو ته د قوم ته هم دعا وکړي وصلی الله